خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم قدر منو محترم ورونو درس شروع او ابتدا د قرآن کریم د دې عظیم آیات د ترجمه او تفسیر نه کوو په دې اوسني نشست اوسني درس کې به لومړی درس زموږ استاسو د جهاد د فضیلت په باره کې دا فضیلت به د جهاد فضیلت ختمیږي نه کوم کتاب چې ستاسو مخې ته پروت دی دا یو کتاب صرف او صرف د جهاد د فضیلت په باره کې دی نو د جهاد فضایل ولله الحمد دومره دي چې هغه په یو نشست په یو ورځ او دوه ورځو یو هفته او یو میاشت کې نه ختمېدونکي دي په دې نشست کې کوشش کوو چې د دریاب نه یو قطره راوچته کړو دومره فضیلت یې بیان کړو لکه د دریاب نه چې یو انسان یو قطره راوچتوي تر څو پورې کم عمل چې موږ تاسو د الله په فضل و کرم سره شروع کړی دی کم چې جهاد دی د هغې په باره کې زموږ بصیرت موجود وي چې موږ ته الله رب العزت څومره مقام راکړی دی د ترغیب او فضیلت د یو عبادت د یو عمل بیانول په دې وجه ضروري دی ورونو چې کله انسان ستړی شي ستومانه شي تکلیفونه ډیر زیات دي د دې لارې نو چې د فضایل ورته معلوم نه وي نو انسان وایي چې یاره د ما د وسه نوره نه کیږي لږ ستومانۍ نه وروسته واپس سړی کښیني شروع کړی جهاد واپس پرېږدي نو غواړو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث او د الله رب العزت د قرآن کریم د آیتونو په رڼا کې د جهاد بعضې فضایل بیان کړو ورونو په دې دنیا کې د دنیا ژوند داسې یو حقیقت دی چې څوک هم ترنه سترګې نشي پټولی په دنیا کې داسې مراحل دي په دنیا کې داسې وختونه په انسانانو باندې راځي که انسان هر څومره نیک انسان هم وي هغه به هم د دې مرحلو نه تیریږي په دې لیار به تیریږي د ژوند په دې لیار انسان وړکتوب وي بیا یې ځواني شروع شي سړی سپینږیری شي څوک په ځوانۍ کې لړ شي مړ شي وی ورونو ده د ژوند یوه مرحله ده دا مرحله په ټولو باندې تیریږي که څوک جهاد کوي او که نه کوي دا ژوند ورباندې تیریږي که څوک مسلمان دی که کافر دی که نیک سړی دی او که بد سړی دی دا ژوند ورباندې تیریږي نورونو په دې ژوند کې دوه ډلې دي یوه ډله دی اولیاء الرحمن دی یوه ډله د اولیاء الشیطان دی یو د الله ډله ده چې مسلمانان دی یو د شیطان ډله ده چې کافر او فاسقان دی د مسلمانانو چې کوم فاسق خلک دی هغه هم د شیطان ډله ده نورونو دویمه ډله د شیطان ډلې باره کې خبره نه کوو خبره د الله د ډلې په باره کې کوو د اولیاء الرحمن باره کې د الله ولیان د الله دوستان د الله بندگان چې مؤمنان دي دا په د ژوند کې ورونو په یوه درجه باندې هرګز نه دي د الله په نظرونو کې عند الله د الله په نزد باندې په یو په یو درجه کې نه دي یو برابر ده نه دي په دې کې د ځمکې او د اسمان فرق دی څوک په دې درجه کې څوک بلکل پورته نه په چکه درجه کې دا درجات رونو په څه باندې حاصلېږي په دې کې به هم انشاءالله په دې درس کې به انشاءالله دې ته هم اشاره کوو د نبي علیه السلام د حدیثو په رڼا کې نورونو یو درجه د ژوند درجه ده بیا د دې نه وروسته بله درجه را روانه ده وروڼو د مرګ درجه ده په هر چا باندې مرګ راځي که غواړې که نه غواړې مرګ به درته راسي که ته جهاد کوې هم مرګ درته راځي که خپله مزدوره کوې خپل ژوند کوې هم مرګ به درته راځي که ډېر نیک انسان وي هم مرګ راځي او که ډېر بد انسان وي هم مرګ درته راځي وروڼو د مرګ نه وروسته یو بل ژوند شروع کیږي او بله مرحله ده هغې ته به حیات برزخ وایي د قبر ژوند دی یو اوږد ژوند دی والله اعلم الله رب العزت په دې باندې عالم دی چې قیامت ورځ به کله برپا کیږي کله به قیامت ورسي کېدای شي په دې کې زرګونه کاله کاله ولګېږي په ژوند کې د ژوند مرحله به کېدای شي ستا شپېته کاله عمر وي او یا کاله به دې عمر وي خو کېدای شي په دې قبر کې د زرو کالونه هم زیات پاتې شي دا خو موږ ته پته نه ده چې قیامت څه ټیم رسېږي خو تر ورځې قیامت پورې دا یو بل ژوند دی چې هغې ته حیات برزخ وایي حیات برزخ به ټول خلک تیروي په ټول انسانانو باندې دا ژوند را روان دی ورونه هلته به هم وګورو چې هلته هم د مجاهد او د بل د نورو مسلمانانو ژوند کې څومره فرق شته دی ورونه د هغې نه وروسته بیا بل ژوند را روان دی چې هغه خروي ژوند دی حشر میدان دی د حشر میدان پنځوس زره کاله ورځ ده په دې پنځوس زره کالو ورځو کې چې چېرته به نه سوری وي نه به چېرته اوبه وي نه به خوراک وي نه څښاک شته د الله رب العزت په حضور کې به د دې نمر لاندې د غرمک لاندې به ولاړ وي الله رب العزت به انتظار کوي چې حساب کتاب به مې کله شروع کیږي یوه طرف ته به د جنت خوشبویي درته راځي بل طرف ته به د دوزخ بدبویي او حرارت او اور او هر څه په خپلو سترګو باندې وینې په هغه مقام کې به موږ ګورو ورونو چې هلته د مجاهد او د نورو مسلمانانو ژوند کې څومره فرق شته دی بیا ورونه د هغې نه وروسته یو بله مرحله ته شروع کېږي چې هغه مرحله په پل صراط باندې تېرېدل دي بیا والعیاذ بالله یا جهنم ته تلل دي یا جنت ته تلل دي بیا چې کله جنت ته لاړ شي ورونه په جنت کې هم د مسلمانان ټول په یوه درجه کې نه دي ټول په یو په یو برابر نه دي په دې کې به هم د مجاهد مقام ګورو چې مجاهد څومره ستر مقام دی ورونه دا درې څلور پنځه مرحلې دي په ژوند کې د انسان مخې ته راتلونکي دي په دې ټولو کې ورونو مجاهد ته الله رب العزت یو ځان ته مقام ورکړی دی داسې مقام چې هغه مقام د انبیاو کرام نه ښکته هیڅ چا ته نه ملو شوی او د هغې دلایل به انشاءالله د قرآن کریم د آیتونو نه رخلو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حادثو په رڼا کې به دا مقام بیانوو لومړی ورونو په ژوند کې په ژوند کې مجاهد کم مجاهد چې په شریعت برابر جهاد کوي د هغه مجاهد سره په اجر الثواب کې په مقام کې د الله په نظر کې د الله په نس باندې د هغه مجاهد برابر هیڅوک نشي کېدلی صرف انبیا د هغې نه اوچت دي صرف انبیا کرام او صحابه د هغې نه اوچت دي صحابه کرام هم په دې وجه ته اوچت دي چې د نبي علیه السلام صحابه کرام دي په بله وجه باندې نه صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحبت په وجه باندې د مجاهد نه صحابه کرام اوچت دي د هغې نه چې راښکته شي ورونو د مجاهد برابر دا مجاهد ورونه که بالکل عامی عامی مطلق بالکل داسې عامی چې الف او با نه پېژني شته کنه مجاهدینو کې ډېر داسې خلک کامیان شته چې سره الف با هم نه یې زده خو چې جهاد په شریعت برابر وي د علماو د فتواګانو د علماو د رهنمایۍ د علماو د نصیحت او د هغوی په قیادت کې جهاد کوي په جهاد کې د شریعت مخالفت نه کوي دغه عامی مجاهد مقام ته د دنیا د ستر نه ستر د لوی نه لوی عالم مفتی عابد د الله ولی نشي رسېدلی ورونه دا خبره زما خبره نه ده دا خبره د کم مجاهد لیډر خبره نه ده دا خبره د چا ده د الله رب العزت خبره ده الله رب العزت فرمایي همداسې ما ستاسو په مخ کې د قرآن کریم یو آیت تلاوت کو د دې به ترجمه او تفسیر کوو انشاءالله بیا ورونو د عمل د لحاظ نه د مجاهد برابر خو څوک نشي کېدای بیا د مجاهد د عمل برابر په دنیا کې هیڅ عمل نشته د ایمان نه وروسته هیڅ عمل نه حج نه روژه نه زکات نه دعوت نه علم نه تبلیغ هیڅ عمل د مجاهد د عمل برابر نشي کېدلی د دې دا معنا نه ده چې دا علم دا دعوت و تبلیغ او دا روژه دا نور عبادتونه د اجر و ثواب نه لري دا مطلب نه دی هغه خپل ځای کې خپل اجر و مقام او خپل اجر و ثواب لري خو هیڅ عمل د مجاهد د عمل برابر نشي کېدلی دا خبره هم زموږ خبره نه ده انشاءالله په دې باندې به هم د نبي علیه السلام حدیث اوس پیش کوو او یو یو حدیث به انشاءالله په دې باره کې وایو ستاسو په مخ کې د قرآن کریم یو آیت ما تلاوت کړو په دې آیت کې الله رب العزت فرمایي شانزول د دې آیت دا دی مفسرین د دې باره کې لیکي چې صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جماعت کې ناستو خپلو کې سره جمع کولې خپلو کې سره جمع کولې چې سوچ یې کولو مشوره یې په دې کوله چې په دې دنیا کې به داسې کم ستر عمل وي اجر او ثواب د لحاظ نه چې د ټولو نه چت عمل چې موږ هغه عمل وکوو نو صحابه کرام خو په مدینه منوره کې اوسېدل دلته مدینه منوره ده هغې نه څو سوه کیلومتره لرې مکه مکرمه ده کوم ته چې مسلمانان څومره امید دی چې حج ته صرف یو ځل لاړ شي نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په مخ کې مدینه منوره هم شته مکه مکرمه هم شته نو خپل کې سره دا مشوره کوله چې داسې عمل جوت کوي راوې شي موږ ته چې موږ هغه عمل وکړو چې د ټولو نه زیات اجر ثواب حاصل کړو نو یو صحابي پکې دا وایي چې یاره د ما خو زړه دا غواړي چې زه په مکه مکرمه د جماعت چې د مسجد حرام مکه مکرمه بیت الله زه دا آباد کړم یو بل صحابي وایي چې زما زړه غواړي چې زه چې د کم حاجیان چې مکې مکرمې ته رسي زه دې ته اوبه ورکړم اوبه ورباندې وڅکم خدمت یې وکوم دا د الله میلمانه دي نبی علیه السلام وایي چې دا د الله میلمانه دي نو د الله میلمه ته چې ته اوبه ورکوې ورونه ده اوبه ورکول خو کم اجر ثواب نه دی اوس راځئ د یو یو منټ دپاره د مسجد حرام آبادول او مسجد حرام کې یو حاجي ته اوبه ورکول دا څومره اجر ثواب لري په حدیث شریف کې راځي ورونو چې مسجد حرام کې یو منځ په یو لک منځونو باندې دی په څو منځونو باندې دی په یو لک منځونو باندې یو منځ چې په مکه مکرمه کې وکولو او په نور وطنو کې دی یو لک منځونه وکول هغه یو منځ د مکې مکرمې یو منځ د یو لکو نه بهتره دی نو دا چې یو انسان پنځه وخته مونځ په مکه مکرمه کې وکړي د څو لکو منځونو اجر ثواب ورته میلاویږي د پنځو لکو منځونه اجر ثواب ورته ملاویږي نو دا پنځه لکه منځونه خو انسان د مسجد حرام نه لرې په دغه وطنونو کې په کلونو کې هم نشي پوره کولی او هلته صرف په یوه ورځ کې دومره اجر ثواب دی بیا ورونه حدیث شریف کې راځي چا چې جومات آباد کړو هر جومات شي په هغې کې مسجد حرام هم دی چا چې مسجد حرام آباد کړو او د هغې نه وروسته په دې مسجد حرام کې چې څوک هم منځ کوي د دې ټولو خلکو د منځونو اجر ثواب چا ته رسیږي هغه چا ته رسیږي چا چې د جماعت تابت کړی دی نو ته اوس دا سوچ وکړه د اوس زمانه کې د اوس زمانه کې ورونه په مکه مکرمه کې صرف په د حج په دوران کې په لکونو خلک دېرش لکه څلوېښت لکه خلک پکې په یو ټیم منځونه کوي کنی په د نورو عامو ورځو کې خو د لس زرو نه شل زرو نه کم څوک پکې نشته نو روزانه چا چې د جماعت مسجد حرام جوړ کړی دی هغه صحابه کرامو چې ویلې چې یاره موږ د مسجد حرام آباد کړو چې اجر ثواب وګټو د اجر ثواب خبره ده او که نه ده چې که هغه صحابه کرامو نبی علیه السلام کورته مشوره ورکړې چې تاسو د مسجد حرام آباد کړئ نو تر نن ورځې پورې به روزانه د د زرګونو خلکو د منځونو د لکونو منځونو اجر ثواب به چاته میلاوېدل هماغه صحابه کرامو ته به میلاوېدل او وروڼه حاجي ته اوبه ورکول دا چې د الله میلمه چې راغلی حج دپاره بیا په مکه مکرمه کې په مسجد حرام کې دننه ته هغې توبه ورکړې د دې به څومره اجر ثواب وي نورونو د صحابه کرام د دومره عظیمو کارونو په باره کې مشوره کوي یو وایي چې زه به حاجیانو ته اوبه ورکوم دا ډېر ښکلی عمل دی بل وایي چې زه به مسجد حرام آبادوم لکه اوس زمانه کې ورونه یو کس موږ تاسو کې څوک سره جمع شي د خیر کارونه خو ډېر زیات دي زه وایم چې یاره زه خو زما زړه غواړي ما سره الله پیسې راکړي دي مال یې کړی دولت یې کړی زه غواړم د مدرسې ته کتابونه واخلم اجر و ثواب دی او که نه دی او ته وایې چې یاره دې په دې خلیار باندې ډېر مسافر تېرېږي زه خو دلته دې خلکو ته کویای وباسم چې اوبه ترې نه څکي او یو بل کس وی چې یاره زه دلته په دلیار باندې جماعت جوړوم د مسافر څه ورسي د دې جماعت کې چې څومره منځونه کې د ټول منځونه اجر ثواب ما ته ملاویږي یو کس بل وای چې زه خو زما یاره د خلکو ته دین ورشایم دعوت کوم تدریس کوم نو د دې ډیر اجر ثواب دی یقینا زیات اجر ثواب دی خورونو د صحابه کرامو د ټول جمع الله رب العزت آروي نو الله رب العزت د قرآن کریم د آیاتونه را نازل کړل جبریل علیه السلام راله نبی علیه السلام ته یې د آیاتونه ورکړل چې ستا صحابه کرام د اجر ثواب په تلاش کې دي اجر ثواب غواړي ورشه ورته وښایه چې اجر ثواب په څیش کې دی که رښتیا اجر ثواب غواړي نو ورته وښایه چې اجر اصلي اجر ثواب په کم عمل کې دی زیات اجر ثواب نو د قرآن آیت را نازل شو اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام اے خلکو اے صحابه کرام عجیب کار کوي تاسو په دې کې الله رب العزت تعجب کوي اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام آیا حاجانو ته اوبه ورکول او مسجد حرام مسجد حرام یعنی مکه مکرمه آبادول دا تاسو برابر ګڼئ کمن آمن بالله والیوم الاخر وجاهد فی سبیل الله دا عمل تاسو د دې برابر ګڼئ د هغه مجاهد د عمل برابر ګڼئ کوم مجاهد چې په الله ایمان راوړي په آخرت باندې ایمان راوړی دی وجاهد فی سبیل الله او بیا د الله رب العزت په لاره کې جهاد جهاد ته وتلی دی لا یستوون عند الله هرګز د الله په نس باندې دا برابر نه دي دا څوک وایي د الله رب العزت وایي د مسجد حرام آبادول چې یو مونځ پکې په یو لک دی او د حاجانو توبه ورکول دا د مجاهد د عمل هرګز برابر نه دي الله وایي بیا الله رب العزت څه فرمایي والله لا يهدي القوم الظالمين او الله رب العزت ظالمانو ته هدایت نه کوي ظالمان څوک دي په دې آیات کې الله رب العزت فرمایي ظالم هغه کس دی چې د جهاد نه علاوه بل عمل د جهاد برابر ګڼي هغه ظالم دی څوک چې نن ورونه د قرآن کریم سره د صحابه کرامو دپاره خو نه دی دا خو د ټول امت دپاره دی ته ورځ د قیامت پورې دی نن هم ورونو چې لکه څنګه چې الله رب العزت په هغه واقع هغه صحابه کرامو ته دا خبره وکوله چې صحابه کرامو تاسو چې د کومه جمع کوئ دا د ظلم جمع ده دا ظلم کوي چې تاسو دا وایي چې مسجد حرام جوړول د جهاد سره برابروي حاجانو ته اوبه ورکول دا د جهاد سره برابروي دا ظلم دی او الله رب العزت د ظالمانو ته هدایت نه کوي دا چېرته هم نه برابرېږي نن هم وروڼو موږ دا وایو چې په دنیا کې که نن هم څوک دا ویایي چې د جهاد نه علاوه بل داسې عمل شته چې د افضل نه چې چا وي چې د جهاد نه بهتره دی د هغې نه خو غټ ظالم د سره شته نه که صرف چا دومره وویلې چې د جهاد نه علاوه علم دعوت د الله په لاره کې یا جماعت جوړول مدرسه جوړول خلکو ته پیسې ورکول خلکو باندې خرچه کول جماعتونه جوړول دا د جهاد د جهاد سره برابر دی موږ وایو چې والله لا یهدي القوم الظالمین ته ظالم یې دا د ظلم وکولو الله وایي چې د جهاد برابر هیڅ عمل نشته دی هر عمل ورونو ځان ته خپل اجر الثواب لري د علم خپل اجر الثواب دی د روژې خپل اجر الثواب دی او د خلکو ته اوبه ورکول خلکو ته کویا یو جومات او مدرسه جوړول دعوت کول دا خپل اجر ثواب لري خو داسې به نه چې په دنیا کې د جهاد برابر بل عمل هم شته هیڅ عمل نشته دی د جهاد برابر دا نور چې څومره عملونه دي دا څنګه دي دا ټول د دې جهاد نه ښکته عملونه دي د جهاد نه لاندې عملونه دي وروسته د هغې نه الله رب العزت بیا فرمایي الذين آمنو هغه کسان مؤمنانو کې اوس چاڼ کوي په مسلمانانو کې په مؤمنانو کې ورونو اوس سره برابر ټول برابر نه ګڼي الله رب العزت په دې مؤمنانو کې بعضو مؤمنانو ته الله رب العزت فضیلت ورکړی دی کم دي چا چې الذین آمنو چا چې ایمان راوړ وهاجرو او چا چې هجرت وکولو اول ایمان راوړ وهاجرو بیا هجرت وکولو هجرت څه ته وایي وروڼو د الله په خاطر باندې د خپل وطن پرېښودل په یو ځای کې ته راپورته شي حق خبره کوې حکومت دې نیسي وژنې دې بندي کوي دې قیدي کوي دې ته مجبوره کېږي د خپل وطن ورته پرېږدې د کلي نه ځې کلیوال دې نه پرېږدي کلي خلک در باندې راجمع کېږي د دې نه ځې غره طرف ته منډه وهې غره طرف ته خپله کډه بل وطن ته ترې نه ځې دې ته هجرت وایي الذین آمنو وهاجرو وجاهدو فی سبیل الله هغه کسان چې ایمان لري راوړی بیا هجرت کړی دی بیا جهاد کوي د الله په لاره کې په خپلو ځانونو سره او په خپلو مالونو سره اعظم درجتا عند الله د دې خلکو دپاره د الله په نزد باندې ډېرې غټې غټې درجې دي ډېرې سترې درجې دي و اولئک هم الفائزون او په حقیقت کې کامیاب خلک همدغه دي کامیاب خلک څوک دي څوک چې هجرت کوي څوک چې جهاد کوي په خپلو مالونو سره او په خپلو ځانونو سره د دې درجه د الله په نسبت باندې دومره ستره درجه ده چې هیڅوک دې درجې ته نشي رسېدلی او الله رب العزت فرمایي کامیاب ترین خلک هم دغه دي څنګه کامیاب دي یبشرهم ربه ربهم برحمت منه و رضوان الله رب العزت په دې دنیا کې دوی ته بشارت ورکوي څه شي بشارت ورته ورکوي د الله د رحمت چې مجاهدینو د ما رحمت د تاسو سره دی و رضوان او زما رضا هم ستاسو سره ده زه درنه راضي شوی یم و جنات او په ورځ د قیامت د جنتونو وعده هم تاسو ته درکوم لهم فیها نعیم مقیم هغه جنتونه په کوم کې چې ستر ستر نعمتونه دي خالدین فیها ابدا ای مجاهدینو همیشه همیشه به په دې جنتونو کې وئ همیش لپاره ان الله عنده اجر عظیم بشکه د الله رب العزت سره ستر ستر اجرونه موجود دي نورونه دا د قرآن کریم صرف یو آیات دی د دې ټول قرآن نه مې صرف یو آیات د مجاهدینو د فضیلت په باره کې درته وویلی صرف یو آیات د نمونې په طور باندې ما تاسو ته وویلی چې د مجاهد عمل برابر هیڅ عمل نشي کېدای او که څوک وایي چې برابر شو نو دا کس څنګه دی دا کس ظالم دی الله رب العزت داسې کس ته ظالم ویلی دی په دې اعمالو کې انسان وګوري د انسان مونږ دی او دس دی روژه ده انسان انسان نور نیک اعمال کوي د ټولو عملونو په باره کې نبی علی السلام حدیث موجود دی ورونو چې د مجاهد د عمل مطابق هیڅ عمل نشي کېدلی یو کس رالو ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي عن ابي هريره رضي الله عنه قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله ای رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد سره کوم بل عمل برابر شته دی دا پوښتنه څوک کوي یو صحابي دا پوښتنه کوي نبی علیه السلام ورته فرمایي لا تستطیعون ای صحابه کرامو داسې عمل چې زه تاسو ته وښایم چې د جهاد برابر وي هغه تاسو نشي کولی د جهاد برابر کم داسې عمل نشي کېدلی چې تاسو په قدرت کې په طاقت کې فعاد علیه مرتین او ثلاثه نو د صحابه دا سوال درې ځلې وکړو چې نه یا رسول ما ته به داسې عمل کوي چې د جهاد برابر زیات نه شم کولی هغه عمل کوم چې د مجاهد برابر شم نو نبی علیه السلام ورته په هر ځل وایي چې لا تستطیعون تاسو نشئ کولی داسې عمل ستاسو په قدرت کې نشته نو آخره کې نبی علیه السلام وفرمایل مثل المجاهد فی سبیل الله کمثل الصائم القائم القانت بآیات الله لا یفتر من صلاة ولا صیام حتی یرجع المجاهد فی سبیل الله رواه بخاری و مسلم نو بیا نبی علیه السلام ورته ویلې چې د مجاهد مثال خدا سي دی چې کله د الله په لاره کې جهاد ته ووځي د ده مثال داسې دی لکه سره چې روژه ونیسي خوله یې بنده شي بس بیا به څه نه خوري القائنت بآیات الله انسان د الله په آیاتونو په تلاوت باندې شروع کوي الصائم لا یفتر من صلات ولا صیام د هغې مثال داسې دی لکه څنګه چې مجاهد ووځي د جهاد طرف ته وځي او یو کس راشي مانځه د پاره نیت وتړي او د روژې نیت هم وکوي نه به څه خوري او په دې مانځه باندې به ولاړ وي مونځ به نه ختموي سجدې نه وروسته سجدې رکات نه وروسته به رکات کوي مونځ نه وروسته به مونځ کوي بلکل به په ارام باندې نه کښېني تر څو پورې تر څو پورې چې د بل مجاهد واپس نه راغلی تر هغه وخته پورې به مړۍ نه خوري روژه به نه ماتوي او تر هغه وخته پورې به مونځ نه پرېږدي دا کار څو کولی شي ورونو د مجاهد خو کېدای شي یوه میاشت ولګوي په دې جهاد کې کېدای شي یو کال ولګوي یو کال پورې سړی بغیر مړی نه انسان طاقت کوی شي یا یو کال پورې ته پانځه کې داسې درېدلی شي نو نبی علیه السلام ورته ویلی چې که ته داسې هم وکوې د دې مجاهد د عمل سره نشي برابرېدلی نو د مجاهد د عمل سره ورونو هیڅ عمل نه برابرېږي په یو بل حدیث کې ورونو راځي یو کس و ابو هريره رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام نه روایت کوي چې قال مره رجل من اصحاب الرسول صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام د صحابو نه یو صحابي یو ځل داسې یو یو ځنګل غونتی و وادي چیرته چې پل ورته وایي خوړ ورته وایي یالګټ ورته وایي یخې اوبه دي پکې سړې اوبه او ښکلی ستوری دی په سفر په دوران کې په دې لیار باندې د سپېرېدو د ځای چې ولیدلو د وطن یې چې وکتو ډېر خوښ شو نو په زړه کې وی چې واه څه بهترین وطن دی که زه دغه وطن ته راشم او دلته کښېنم د شپې عبادتونه کوم د ورځې روژه نیسم منځونه او داسونه نور عبادتونه کوم دا خو ډېر ښکلی آرام ځای دی خو زه دا چار نه کوم چې تر څو مې نبي علیه السلام نه مشوره نه یې اخیستې چې نبي علیه السلام ته ورغلو نبي علیه السلام ته یې وویلې چې یا رسول الله زه غواړم چې زه په دې ځای کې کښېنم نو نبی علی السلام خو پوه شو چې د صحابي په زړه کې اصل کې ارمان شی دی د ده زړه غواړي څه څه یې زړه غواړي د ده زړه دا غواړي چې اجر ثواب واخلي اجر ثواب په وجه باندې دا چار کوي نو نبی علیه السلام ورته که اجر ثواب غواړی زه درته بله لیار ښیم لا تفعل داسې مه کوه دلته مه کښېنه د عبادت لپاره دا ځای ته مه راځه که رښتیا اجر ثواب غواړې جهاد طرف ته ووځه فان مقام احدکم فی سبیل الله ځکه چې د الله رب العزت په لاره کې د جهاد کولو اجر او ثواب دا ده چې یوه ورځ د الله رب العزت په لاره کې جهاد دپاره ولاړې افضل من صلاته فی بیته سبعین عاما د یو ورځ د الله رب العزت په لاره کې جهاد کول په بل وطن کې د اویا کالو د مانځنه بهتره ده د څو کالو مانځنه د اویا کالو عبادت د اویا کالو عبادت نه بهتره ده چې انسان صرف او صرف یوه ورځ د سهار نه تر ماښامه پورې د الله رب العزت په لاره کې جهاد ته ووځي بیا نبی علیه السلام ورته وفرمایل الا تحبون ان یغفر الله لکم آیا تاسو نه غواړئ چې الله رب العزت تاسو ګناهونه معاف کړي ویدخلکم الجنه تاسو جنت ته داخل کړي اغزو فی سبیل الله که غواړی چې الله تعالی هم ګناهونه معاف کړي او جنت ته داخل شي اغزو فی سبیل الله نو لاړ شي د الله رب العزت په لاره کې غذا وکوئ ځکه چې من قاتل فی سبیل الله فواق ناقة وجبت له الجنه ځکه چې د الله رب العزت په لاره کې دومره جنګ کول دومره جنګ فواق ناقة لکه سړی چې وشه لوشي د لوشلو دوه دارې وي داسې یو داره بیا دغې منځ کې وقفه بیا ورپسې دا بل نو د دې منځ کې چې د کومه فاصله ده د کوم وقفه ده د وړوکې غونتې وقفه ده چې څو سکنډه کېږي منټ ته هم نه رسېږي دې ته فوا قناقتن وخت وایي نبی علیه السلام فرمایي من قاتل فی سبیل الله فوا قناقتن څوک چې په دومره اندازه باندې چې د یو منټ نه کم هم دی سکنډ نه هم څو سکنډه فاصله ده په دومره اندازه باندې د الله په لاره کې قتال وکوي جنګ وکوي وجبت له الجنه په دې دنیا کې الله رب العزت ورته دې سړي ته جنت واجب کو بس دا جنتی شو الله رب العزت د دې سړي ته د جنت ذمه ورکړې ده د جنت ټکټ الله رب العزت د انسان ته ورکو صرف په څومره باندې چې څو سکنډه د الله رب العزت په لاره کې قتال وکړي ورونه اوس خو الله رب العزت فضل و کرم په مجاهدینو باندې دی چې یو یو جنگ لس لس ګنټې شل شل ګنټې د پاسه په سر باندې هلیکوپټرې او طیارې او توپې په ګنټو ګنټو باندې او نبی علیه السلام چې صرف د یو څو سکندو لپاره وجنګېدلی بس الله رب العزت درته جنت واجب کړو نو وروڼه دا د جهاد فضیلت دی دا د جهاد فضیلت چې هیڅ عمل ورسره بل نشي برابرېدلی او دغسې وروڼو د نبی علیه السلام په زمانه کې صحابه کرامو ډیر نور داسې تپوسونه د نبی علیه السلام نه کړي دي چې یا رسول الله موږ ته داسې عمل وکړه چې د جهاد برابر نبی علیه السلام ورته وي چې زه داسې عمل نشم پیدا کولی یو کس رالو د نبی علیه السلام په زمانه کې او داسې کسان اوس هم ډېر راځي وایي چې یاره ما سره زه جهاد نشم کولی مال ما سره شته دی دولت ما سره شته دی ما ته نور خدمت وشه که څه مال دولت په چاري زه په هغې باندې خو زه جهاد نشم کولی یو صحابي هم داسې راغی هغه صحابي راغی نبی علیه السلام ته وایي دا د حسن ابن ابي الحسن نه روایت دی چې ان رجلا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبی علیه السلام په زمانه کې یو کس له مال کثیر هغه ډیر مالدار او مال ورسره ډیر زیات و فاتا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو او نبی علیه السلام ته وایي چې یا رسول الله اخبرني بعمل ادرک به عمل المجاهد فی سبیل الله ای رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته یو داسې عمل وښیه چې هغه عمل زه وکوم ادرک به عمل المجاهد چې د هغې په وجه سره د هغې عمل په وجه سره د مجاهد مرتبه د مجاهد مقام ما ته حاصل شي چې زه په کور کې داسې عمل وکوم بل ځای زه داسې عمل وکوم جهاد ته زه نشم تلای فقال کم مالک نو نبي علیه السلام پوښتنه ترې وکړه چې تا سره مال شته مال دولت در سره شته هغه ورته وایي قال سته آلاف دینار چې یا رسول الله ما سره شپږ زره دیناره دي شپږ زره دیناره پخوا به دینار سره زر سونه به وه د سونې یوې د یوې ګولې ته به څه ویلې د یوې ګولۍ ته به دې ته به یو دینار ویل کېدلو سکې وې نو هغه سکه شپږ زره دیناره چې چا سره یعنې شپږ زره شپږ زره سکې د سرو زرو سکې ما سره موجودې دي او چې اوس وختونو پیسو ته یې ولګوي دا په لکونو مال کېږي فقال لو انفقتها في طاعة الله نبی علیه السلام ورته فرمایي لو انفقتها في طاعة الله که ته دا شپږ زره دیناره ټول د الله په طاعت کې ولګوې ګوره نبی علیه السلام داسې ورته نه دي ویلي چې داسې په فضل خرچي پرې وکوې نه د الله په طاعت کې مثلا جومات پرې جوړ کړې مدرسه ته کتابونه پرې واخلې یا یو بل یتیمان یا چې څومره نیک د الله د رضا کارونه یي هغه کارونه ورباندې وکوې لم تبلغ غبار شراک نعل المجاهد فی سبیل الله د شپږ زره روپۍ دیناره د الله په لاره کې که ټول خرج کړې د الله په لاره کې مراد ده د الله دپاره یعنې په جهاد نه علاوه په نور شي کې ولګوې په نورو طاعتونو کې ولګوې په نورو ښو کارونو کې ښېګړو کې ولګوې د ټول چې د ولګولو دومره اجر و ثواب ته نشي حاصلولی لکه د مجاهد بوټان بوټانو کې چې کومې تسمې دي تسمې خو پېژنئ د هغې په تسمو باندې چې کوم ګرد غبار غورځېدلی دی د مجاهد هغه ګرد غبار ته ستا د شپږ زره دیناره نشي رسېدلی یعنی د مجاهد دی د بوټانو د څپلۍ چې کم تسمې دي په تسمو باندې چې کم ګرد غبار پروت دی الله رب العزت هغه ګرد غبار د دغه شپږ زرو دینارو نه ډېر غوره او ډېر خوښ دی کم چې د الله په لاره کې په نورو لارو باندې ته ولګوې دینه د مجاهد صرف د پښو هغه خاورې هم خاورو ته هم نشي رسېدلی واتاه رجل فقال یو بل کس راله نبی علیه السلام ته فرمایي یا رسول الله اخبرني بعمل ادرک به عمل مجاهد ای رسول الله ما ته یو داسې عمل وښه چې زه جهاد ته نشم تللی چې زه هغه وکړم د مجاهد عمل سره زما عمل برابر شي نو نبی علیه السلام ورته وفرمایي لو قمت اللیله که ته ټوله شپه ودرېږې د الله په دربار کې نفلونه کوې عبادت کوې وصمت النهاره او هره ورځ روژه نیسې یعنی ټول عمر روژه وي د ورځې روژه وي او د شپې ټوله شپه الله رب العزت ته ولاړې عبادت کوي لم تبلغ نوم المجاهد فی سبیل الله د مجاهد خوب ته هم نشي رسېدلی یعنی ته د شپې ټوله شپه عبادت کوه نفلونه کوه د ورځې روژه نیسه مجاهد چې د الله لیارې ته راغلی ټوله شپه خوبونه کوي د دې مجاهد خوب ته ته نشي رسېدلی ورونو دا مقام د چا مقام دی دا د مجاهد مقام دی چې د مجاهد خوب چې صرف ویده کیږي او دا خوب د مجاهد خوب د الله په دین کې څه زیاتی راوستی شي نشي راوستی د مجاهد خوب دلته دا مجاهد خوب کوي بل کس په خپل کور کې یا په مکه مکرمه کې په مکه مکرمه کې د حج په دوران کې یا په نور عبادتونو کې یا یو کس په مدرسه کې دی یا یو کس دعوت ته تللی دی هلته د الله عبادت کوي خو دا مجاهد په ارام باندې دلته خوب کوي د هغې د ټولې شپې عبادت د مجاهد د ټول شپې د خوب سره نه برابرېږي د هغې د ټولې ورځ روژه نیول چې ټول عمر روژه نیسي صرف د رمضان روژه نه ټول عمر هره ورځ روژه نفلي روژې نیسي د هغې هغه نفلي روژه د مجاهد د آرام خوب سره نه برابرېږي دا ورونو دا د چا حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی دا د مجاهدینو خبرې نه دي دا داسې نه دي ورونو چې مجاهدین خپل بیانونه خلق خپل طرف ته خلق راګرموي دا قرآن د قرآن آیتونه دي د نبي علیه السلام حدیثونه موجود دي زموږ ستاسو مخکې دا ورونو د مجاهدینو عمل دی په دنیا کې ورونو دا د ژوند داسې تیریږي یو طرف ته مجاهد صرف د الله په لاره کې راوځي د دین د نه د دفاع په خاطر باندې جنگ ته راوځي جنگ کله کله تاسو خپل الحمدلله مجاهدین کتلم دي روزانه جنگ دی هر ورځ جنگ نه کله کله جنگ په جهاد کې ورونه خوبونه کوي آرام خو صرف انتظار دی ته چې کله دشمن سره مخامخ کیږي نو بیا د خپل ځان د خپل وینې د نه تیر دی بیا د دغه مجاهد خوب د یو بل کس ورونه د بل کس چې په هر ځای کې مکه مکرمه کې یو مونځ په څو دی په یو لک که یو کس په مکه مکرمه کې ټوله شپه عبادت کوي او د ورځې ټوله ورځ روژه ټول عمر روژه هره روژه په یو لک روژو باندې ده د مجاهد د خوب ته نشي رسېدلی نورونه د دین ستر مقام د دین ستر مقام بل کېدلی شي نبی علی السلام ته صحابه کرام راتل چې یا رسول الله یو عمل راوشه چې د جهاد نه علاوه په بل شي کې چې زه یې وکړم نبی علی السلام ته لا اجد ما سره داسې عمل د سره شته نه دی نورونه چې نبی علی السلام ووایي نبی علی السلام چې الله نبی دی قرآن موږ ته نبی راوړی دی حدیثونه موږ ته نبی راوړي دي د دین موږ ته نبی ښودلی دی آیا بل څوک دا حق لري په دې دنیا کې چې ووایي چې نه د جهاد نه علاوه یو بل کار هم شته دی یا څوک وایي یا مولوي صاحب وایي عالم وایي طالب العلم وایي چې نه په دې علم کې چې کوم اجر ثواب دی په هیڅ کې نشته دی د هغې حق جوړیږي بیا هغه دا دعوه کولی شي یا یو سړی ووایي چې مال او دولت خرج کوي چې نه د ټول نه غټ اجر ثواب په دې کې دی چې د الله دپاره مدرسې جوړه کړي جوماتونه جوړ کړي هغه خپل اجر ثواب لري خو د جهاد عمل سره نه برابرېږي افضل خو بالکل نه دی خو ورسره برابرېږي هم نه یا یو سړی و چې دعوت والا دی دعوت و تبلیغ والا دی دعوت و تبلیغ نیک کار دی او که نه دی د نبي علیه السلام طریقه ده د نبي علیه السلام سنت دی اجر و ثواب پکې دی خو اجر و ثواب د هغې د جهاد سره نه برابرېږي هېڅ عمل نشته داسې عمل چې کم عمل د مجاهد د عمل سره برابر شي دا څه خپل ځای کې خپل نیک عام اجر او ثواب شته خو د مجاهد د عمل سره د ټول نور چې څومره عبادتونه خلک کوي څومره نیک کارونه کوي د ټول نیک کارونه د مجاهد د خوب سره نه برابرېږي عبادت خو یې لا پرېږده دا چې یو مجاهد الله په لیار کې وتلی او د هغې نه وروسته د جهاد نه علاوه نفلونه هم کوي منځونه هم کوي علمونه هم کوي د دې مقام خو بیا څوک په سترګو هم نشي پیدا کولی په بل شي کې نورونو دا د مجاهد ژوند دی ژوند چې خوب د نور خلکو د عبادت نه بهتر دی یوه ورځ عبادت دلته د نور ځایونو کې د اویا کالو عبادت نه بهتر دی یعنې ورونو په دې لاره کې چې څوک یو ورځ عبادت کوي منځونه کوي اودسونه کوي روژه او تلاوت یا نور عبادتونه چې روزانه په انسان باندې دي دا یوې ورځ عبادت د نورو وطنونو کې د اویا کالو عبادت نه بهتره دی اویا کاله ورونو موږ تاسو د نبی علی السلام د دې امت ژوندونه ټول اویا اتیا کاله یي لس کاله خو کې خو سړی بالغ نه یي نیم عمر خو تقریبا په خوب باندې تیریږي سره نو اویا کاله عبادت دا د مجاهد چې یو میاشت دلته تیره کړي دېرش ورځې دېرشو ته ته په اویا کې ورکړې چې څو سوه کالونه کیږي نو د یو مجاهد د یوې میاشتې عبادت په دا ټول وطن باندې چې تقسیم کړې د دې ټول وطن عبادتونه راوخلې د مجاهد د یوې د یوې میاشتې عبادت سره نشي برابرېدای د ټولې خبرې ورونه هغه خبرې دي چې د چا زموږ خبرې نه دي د چا خبرې دي د الله او د چا د رسول علیه السلام خبرې دي او کتاب او قرآن زموږ ستاسو مخې ته پروت دی ورونو بیا د ژوند ورونو تیریږي په دې طریقه باندې تیریږي چې مجاهد داسې په بره روان دی د عبادتونو د درجاتو طرف ته روان دی هیڅوک ورته نشي رسېدلی بیا ورونو کله مرګ چې راځي مرګ دا مرګ په هر چا راځي او که نه راځي که هر څومره نیک سړی شي نبي علیه سلام نه څوک نیک سړی شته خو په نبي علیه السلام باندې د موت راغلی دی او که نه نبي علیه السلام د دنیا نه رحلت کړی دی او که نه د ابوبکر صدیق نه څوک نیک شته څوک د لوستر ولی به یې دله ابوبکر صدیق د وطن هم تللی دی د دې وطن نه او فرعون د هغې نه غټ کافر چې چا چې د خدای دعوه کړې وه هغه هم تللی دی فلهذا ورونو دا یو حقیقت دی دا یو داسې حقیقت دی چې ټول په دې باندې پوهېږي چې د دنیا نه ټول ځي نیک سړی چې هر څومره نیک سړی وي هم به مرې یوه ورځ به مرې او چې هر څومره بد سړی وي هم یوه ورځ نه یوه ورځ به مرې مړ کېږي به وروڼو بیا په دې مرګ کې چې وګورې په دې مرګ کې مجاهد او غیر مجاهد سره نه دي برابر دا مرګ چې وروڼو کله راځي د مرګ خپلې لحظې وي کله چې د انسان نه روح قبض کیږي د لحظات وي دې لحظاتو ته په حدیث شریف کې په عربي ژبه کې ورته سکرات الموت ویل شوي دي څوک ورته ځنکدن ورونو دا په چا باندې په اسانه وي په چا باندې په سخته وي نبی علیه السلام چې د الله رب العزت حبیب دی د الله رب العزت حبیب چې په چا باندې یو ذره ګناه نشته ده د الله نبی دی د نبیانو سردار دی د جنت سردار دی په هغې باندې ورونه چې کله د مرګ حالت راغلو نبی علیه السلام کله چې اسرائیل ملک الموت نه د خپل روح اخیستلو ورونه په دغه وخت کې په نبی علیه السلام باندې هم د ځنکدن لحظې راغلي دي نبی علیه السلام رنګ مبارک سور شو نبی علیه السلام جسم مبارک خولې شو خولې به ورباندې را روانې په تندي مبارک باندې فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د نبی علی السلام لور ده او ورسره ولاړه ده نبی علی السلام لاس مبارک یو پیاله کې فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته سړې اوبه راوړې دي یخې اوبه دا یخ اوبه ورته ایشري نبی علی السلام په دې کې د خپلې ګوتې مبارکې پکې پکې ډوبې کړي او بیا یې راواخلي او په دې تندي مبارک باندې راکشوي د څه وجې نه د دې وجې نه چې نبی علی السلام جسم مبارک ګرم دی په دې حالت کې د نبی علی السلام ځنکدن دی د روح تنه اسرائیل وباسي بیا نبی علیه السلام فرمایي الا ان للموت سکرات الا ان للموت سکرات بار بار آواز کوي چې خلکو ای امت آګاه اوسئ چې د ځنکدم یو حالت وي د ځنکدم یو سختی وي یعنی چې څه نه څه سختی په ما باندې هم شته ده چې زه د الله نبی په ما باندې هم دا سختی را په سختی را باندې روانه ده وروسته د هغې نه د نبي علیه السلام د نبي علیه السلام روح مبارک پرواز وکولو د نبی علی السلام په حدیث کې ډیر ځایونو کې په ډیر حدیث کې ورونه د زنکدن هغه حالت بیانېږي ورونه د بعض خلکو روح نبی علی السلام فرمایي د روح چې د انسان کله وځي د انسان دا د پښو ګوته شي کومه ګوته ستره ګوته چې کټه ګوته د کټې ګوتې نه د دې طرف نه د انسان زنکده د انسان روح وتل شروع شي کله چې د انسان دا روح وځي ورونه د انسان د عمل مطابق وځي نورونه د انسان په بدن کې په زرګونو نه په لکونو رګونه دي ستر او واړه رګونه دي پلې پکې موجود دي واړه واړه تارونه پکې موجود دي هغه تارونه ورونه چې په دنیا کې یو تار هم وشکېږي سړی ګوټ شي د سړي په بدن باندې درد وي معمولي غونته یو تار دننه شکېدلی په یو چغه باندې وي ډاکټرانو ته ځان رسوي د انسان په دې پښو د انسان په دې بدن کې په لکونو داسې تارونه دي داسې تارون مزي دي دا بعضو ته د اعصابو مزي وایي بعضو ته رګونه وایي په کوم کې چې وینې د انسان وروڼه کله چې د انسان د روح وځي د انسان روح په ډیر سختۍ سره داسې راوځي بره طرف ته را رواني د هغې د حنجرې طرف ستونې مرۍ طرف ته را رواني خولې طرف ته را رواني هر چا د خپل عمل مطابق حدیث شریف کې راځي چې په بعضو خلکو باندې د ځنکدن دومره سخت شي دومره سختی ور باندې چې کله د ده دا روح راوځي نو د ده په بدن کې چې د څومره تارونه دي د څومره رګونه دي دا یو یو رګ شکیږي او د دې په وجه باندې د انسان چغې وهي خو د دې چغې یو انسان ناروي یو یې جن ناروي نور شاوخوا چې دا ونې دي شاوخوا بوټي دي او څومره کائنات چې نور دي صرف د انسان او د جن نه علاوه نور ټول اروي صرف دا دوی نه اروي که دې دوه اروېدلې په یو روایت کې راځي که دې دوه د مړي د ځنکدن د حالت چغې او څیرې واروي نو چېرته به هغه بیا مړی په خوله باندې کښېنږدي دومره بیا پریشانه شي خو الله رب العزت موږ نه هغه پټ کړی دی تر څو پورې موږ د ژوند د ژوند لږ په ارام ژوند وکوو نو وروڼو دا دا د دې مړي سره کیږي دا کار هر چا سره د خپل عمل مطابق چا سره لږ سختی کیږي چا سره ډیره خو د ځنک ادم حالت خامخا په هر چا باندې راځي په نبي علیه السلام چې الله رب العزت معاف کړی جنتي دی په هغې باندې هم دا حالت دومره راغلی چې جسم مبارک ورسره ګرم شوی دی خوله ور باندې راغلې ده تبه ور باندې راغلې ده نو ورونه زما ستا به څه حالت دي حتی روایتونو کې راځي ورونه چې د بعضو خلکو چې روح کله راوځي راوځي کله چې حنجرې ته ورسیږي ورونه د حنجره د انسان ژغ د اوس زما ژغ راوځي په دې کې ورونه د سر نه اعصاب یو تار راغلی دی یو مزی راغلی دی مرۍ سره وي هغې نه ژغ راوځي کله چې تار کټ شي بس بیا د انسان د خولې نه ژغ نه وځي تاسو به ډېر داسې خلک کتلي په دې دنیا کې هم یا ګونګی مکمل خبرې غواړي چې وی کوي نشي کولی ژغې د خولې نه راوځي د چا بلکل د ژغ هم ختم شي په تاسو کې به کېدای شي ډېر خلکو داسې مړي لیدلي وي زموږ د نظرونو نه ډېر داسې مړي تېر شوي دي چې د زنکدن په حالت کې د هغې نه مخکې یې بیمار وي په ګرده یې درد وي په زړه یې درد یا بل څه کینسر یې چغې وهي خو د مرګ وخت چې راشي په ارامه شي موږ خو ټول دا وایو چې یاره د روح یې ډېر په ارامه لاړو دا زموږ نیک ګمان دی زموږ نیک ګمان دی خو کېدای شي مسله داسې نه وي په روایت کې راځي چې کله په حدیث شریف کې دا خبره راځي چې د بعضو خلکو د ځنکدن په دومره سختۍ سره وځي چې دغه رګ یې وش کېږي کوم رګ نه چې ږغ راوځي او وش کېږي د هغې نه وروسته سړی چغې وهي ږغ یې نه راوځي نو آرام شي آرام شي موږ دا سوچ کوو چې یاره دا په آرام باندې شو خو حقیقت دا په ده باندې سختي دومره چې د دغه رګ شکېدلی دی نور په داسې حالت کې ورونو د انسان د روح ووځي ورونو دا د عامو خلکو د عامو مسلمانانو که هغه عالم دی که هغه بل دی بل دی خو فرق دومره دی چې چا ګناه زیات وي سختي به ورباندې دومره زیاته وي چې د چا ګناه کمه وي عالم دین دی نیک سړی دی منځګزاره دی دعوت و تبلیغ والا دی فلان دی فلان دی په هغې باندې به سختي کمه وي خو سختي خامخه شته ده چې نبی علی السلام ته نه دی معاف شوی بل څوک ته معاف کېدلی شي نبی علی السلام باندې دا سختی راغلی ده دومره سختی ور باندې راغلی ده چې بدن مبارک یې لوند شوی ده او نبی علی السلام خپل आवाज کوي په زور आवाज باندې خبره کوي چې کله د روح وځي وایي الا ان للموت سکرات الا ان للموت سکرات پر نبی علی السلام فرمایي فاطمه رضی الله تعالی عنها دا غي لور دا غته نه روایت کوي چې زور سره ولاړه ومه چې نبی علی السلام روح کلتلو نو نبی علی السلام به خلی پکوله خولې به یې وچولې بیا به پرې خوله راغله او بیا به وی چې خلکو آګاه اوسئ خبردار اوسئ چې د مرګ سکرات شته د ځنکدن څه حالت سختۍ شته دي نو د دې نه معلومیږي جوتیږي چې په نبي علیه السلام باندې کم از کم څه ناڅه پرې راغلي کم از کم تبه خو پرې راغلې ده نو چې په نبي علیه السلام باندې تبه راځي او زه یو نیک سړی یم یا عالم وم یا طالب العلم وم یا یو بل نیکو کار سړی په ما باندې به نه راځي خامخا ورونو پار چا باندې راځي او بیا زمونږ او ستاسو په شان د ګناهګار خلک په دې د فتنو په زمانه کې څومره ګناهونه موږ تاسو مرتکب کیږو څومره ګناهونه موږ تاسو کوو والله اعلم چې زمونږ به څه حالت الله رب العزت پر ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي ورونو په دغه مقام باندې هم د ځنکدن په وخت کې مجاهد ته الله رب العزت هغه مقام ورکړی چې هیڅ چاته یې نه دی ورکړی مجاهد چې کله مړ کیږي که په بم باندې ټوټه ټوټه کیږي که کده توپ په ګوله باندې لګیږي او کدیر سلوک مرمۍ په سینه باندې په سر باندې خوري چې هر څومره او که حلالېږي ذبحه کېږي او که څوک په ژوند باندې ټوټه ټوټه کوي په دې ټولو حالتونو کې نبی علیه السلام فرمایي چې لا یجد الشهید من علم القتل که الا کمس القرصه مجاهد چې کله مړ کېږي که په تورې که په عرش باندې د د مرګ د ځنکادن سختی ورته صرف هم دومره رسیږي لکه څومره چې لکه څومره چې میږی سړی چیچي د میږي چیچل به ټولو لیدلي بس صرف هم دومره تکلیف ورته په دومره تکلیف سره که په توپ ګوله باندې لګېدلی مې هغه ته صرف دومره درد احساس وشي ورونو دا د جهاد په دوران کې په لسګونو نه په سلګونو داسې واقعې په د زموږ ستاسو په د لنډ جهاد کې د روسانو په خلاف چې کوم جهاد و چې د امریکانو په خلاف باندې کوم جهاد دی په د افغانستان کې په لسګونو داسې داسې داسې شهیدان خلکو لیدلي دي چې د شهادت په وخت کې پښې مکمل ختم شوي الوتلي دا په ځان باندې نه خبر دا صرف هغه ځای کې چې چېرته لاس یې شوی چې نه دا خو معمولي زخم دی مثلا کولمه یې راوتلې دی په ځان نه خبر د شته دي د لیدلي دي خلکو ټولو پښه یې ختمه یې مکمل اپریشن ته یې بوځي اپریشن کې پکټ کې وي دا په ځان باندې خبرېږي هم نه نو دا د الله رب العزت کرامت یې چا ته یې ورکړی دی شهید ته الله رب العزت ورکړی دی بلې هیڅ چا ته دا مقام نه دی ورکړی وروسته د هغې نه ورونو بله مرحله کله چې د انسان د روح وځي د انسان چې کله روح وځي انسان په خپل ځان باندې پوهېږي چې ما ته مرګ را روان دی انسان د خپل حالت پوه شي چې ما باندې مرګ را روان دی د خپلو خپلوانو ته خپلو بچیانو ته خپلې قبیلې ته کسي سره چا خو هېڅ هم نشي کولی ده ته اندازه دا وي چې زه اوس مړ کېږم دې دنیا نه ځمه غم یې ورباندې خلک ورته ژاړي دا د نورو چا په هېڅ شي په غم کې نه د سره صرف دا غم چې اوس مانه روح وځي زه به قبر ته ځم ما سره به څه معامله کېږي ورونه خو شهید مجاهد چې کله مري مجاهد سره دا غم نه وي مجاهد چې کله مري مرګ را نږدې کېږي ورونه کله جنگ شروع کېږي حدیث شریف کې راځي کله چې جنگ شروع شي د الله رب العزت شهید ته دوه اویا حورې ورکړي دي په نکاح کې د دوه اویا حورو نه بعضې بعضې حورې راوړاندې شي راشي د یو اسمان ته بل اسمان ته بل اسمان ته د دې ځمکې اسمان طرف ته را رواني کله چې مجاهد مخکې ځي هغه نور هم رامخته کېږي خوشحاله کېږي چې اوس به زما ملاقات ورسره کېږي دا به شهید کېږي راځي به ماته خو چې کله مجاهد وډار شي شاته شي اخر واپس شاته شي خفه شي چې دا ماته راتګ نه غواړي او چې کله ورونه دا شهید شهید کېږي کوم وخت دی مجاهد روح وځي په دغه وخت کې ورونه الله رب العزت ورته خپل مقام په جنت کې وشي په دغه وخت کې ورته ورونو حور راځي د حوره د د مخ چې په ګرد غبار دی د ګرد غبار په مخ باندې غورځېدلی دی او یا کله شهید شي ویني نو حور ورته راځي په دغه ټیم کې حور د مخ کولوي ورته صفا کوي استقبال ته راځي او شهید د خپل مقام وګوري په جنت کې تاسو به ډیر داسې شهیدان کتلی وي چا چې جهادونه کړي دي خاص طور باندې چې مشران خلک دي چا چې زیات داسې واقعات کتلی دي داسې موقع کتلی دي چې شهید د شهادت په وخت کې خاندي بعضې شهیدان روح یې وځي خوله یې په خندا یي لیدلي هم دی او که نه دی لیدلي ډېر به په سیډیانو کې لیدلي په تصویرانو کې به هم لیدلي ټوټه ټوټه بدن پروت وي خو غاښونه یې ښکاري په خندا یې د ورونو په هغه حالت کې وي په د کوم حالت کې چې د روح وځي حره ورته راغلې دی د خپلې حرې سره خاندي په دې وخت کې روح وځي او خوله یې داسې په خندا پاتې شي ډېر به داسې کسان دي په دې هغه کې لاس اچوي ډېر داسې شهیدان ورونه لیدل شوي دي په همدغه جهاد کې لیدل شوي د اوسني د امریکې په خلاف چې کوم جهاد دی چې مجاهد د شهادت په وخت کې احتلام شي غسل ور باندې واجب شي کپړې ګنده شي دا واقع شوي دي دا ولې کېږي ورونو د جنگ حالت کې چاته شوق ورځي د جنگ په حالت کې چاته شیطان ورځي دا د جنگ په حالت کې په دغه وخت کې دا حر ویني خپله د خپل مقام ویني د څه وجه ده د دا وجه درونه چې په دغه مقام کې په دغه وخت کې په دغه حالت کې په د باندې داسې حالت راځي چې د خپل حر طرف ته لاس ورچي خپل حر ورته راغلي استقبال ته نورونه دا دا فرق د د شهید د یو مجاهد او د غیر مجاهد دی چې څوک چې غیر مجاهدي چې هر څومره نیک سړی ځنکدن حالت ورباندې راځي غم یي یره یي او څوک چې ورونه شهیدان کیږي په دغه اندازه باندې دومره خوشحاله یي حتی چې شیطان ورته حتی چې غسل ورباندې واجبېږي د ډېرې خوشحالۍ او د ډېرې مستۍ نه وروسته د هغې نه ورونه فرق ته ګوره بیا بیا بل ژوند شروع شي بل ژوند ته ورونه ژوند حیات برزخ وایي حیات برزخ د قبر ژوند ته حیات برزخ ویل کیږي دا یو ژوند دی ورونو ځان ته ژوند دی تر ورځ د قیامت تر څو چې قیامت ورځ نه راغلی د دنیا نه ورانه شوی دا مړی که هر څومره نیک انسان وي که د الله لوی ستر ولی که لوی عالم وي که لوی شیخ القرآن و حدیث وي او که هم عابد انسان وي دا به هم په قبر کې پروت وي او کار څومره بدکاره انسان هم وي حتی کافر هم وي هغه به هم په دې قبر کې پروت وي خو فرق یې دومره دی چې څوک نیک خلک وي هغې ته به په قبر کې نعمتونه ورکول کیږي او څوک چې بد خلک وي ګنهګار خلک وي هغې ته به عذابونه ورکول کیږي خو خامخا به د برزخ دا ژوند تېروي ورځي به چې هر څومره نیک سړی وي کله چې په قبر کې کېښودل شي نو دوه ملایکې ورته راځي نکیر و منکر چې ورته وایي الله رب العزت ورته حکم کوي چې واپس په دکې روح واچوه روح په د انسان کې واچول شي په د قبر کې په د مړي کې دا راکښېنول شي چې کله راکښېني نو دا ملایکې ته نه پوښتنه کوي درې پوښتنه ترې نه کوي من ربک ستا رب څوک دی وما دینک ستا دین څه شی دی په کم دین باندې وې ته ومن نبیک او ستا نبی څوک و ورونو دا دا معنا نه ده چې دا زه ورته دلته زده کړم صحیح زده کړم هلته به جواب ورکړم نه چا چې په دې دنیا کې خپل رب نه پیژندلی هلته چې لوی عالم هم وي چار څومره علمونه سبقونه یې ویلي سکولونه کالجونه یې ویلي د سوال جواب نشي ورکولی چې من ربک ستا رب څوک دی نشي ورکولی چا چې په دې دنیا کې خپل نبی نه پیژندلی د نبی طریقې په ځان یې راوستلی د نبی په طریقه باندې ژوند نه تیر کړی کله چې د نبی علی السلام شکل ورته رامخ کې شي چې دا سړی څوک دی طيب دا ورته کسي وای خلکو ویل چې نبی دې خو زه نه پیژنم حتی مسلمان هغه مسلمان چې د نبی علی السلام په طریقه باندې ژوند نه کوي هغه خپل نبی بیا نه پیژني ورسته د هغې نه به ورونه چې کله انسان په دې قبر کې کېښودل شي مخکې له دې چې ورته نکیر منکیر راشي نکیر و منکر نه را رسېدلو نه مخکې د دې قبر خپل یو استقبال دی خپله یو غېږ ملاوولي دي موږ تاسو چې کله چا سره ملاویږي لرې نه رغلې غېږ ورسره ملاوو دا قبر هم د انسان سره غېږ ملاووي چې کله غېږ ورسره ملاو کړي دومره سره یې تخته کړي چې د انسان پوشته یو بل سره برابرې کړي دا د هر چا سره دا کېږي او وروسته د هغې نه ورونه دا پوښتنه ترېنه کېږي که په دې پوښتنو کې کامیاب شو په دې پوښتنو کې کامیاب شو خو د جنت به یو کړکۍ ورته خلاصه شي یخه هوا به دی خوشبویي به ورته راځي د جنت نه او که خدای ناخواسته پکې ناکام شو نو بیا به د دوزخ نه کړکۍ ورته راخلاصېږي ماران به یي لړمانان به یي دلته منګور به یي لړم به یي او نور د قبر عذابونه دي ورونه د قبر عذابونه ډېر زیات عذابونه دي الله الله رب العزت موږ تاسو ته نجات راکړي او دا د قبر عذابونه ورونه دا صرف دا نه دي چې د کفارو دپاره دي نه د دې امت خلکو لپاره د نبی علیه السلام د امت خلک به هم ورباندې هم په دې قبر کې ورته عذابونه ورکول کېږي یووش حدیث ته د هغې مختصر مفهوم درته وایم نبی علیه السلام وایي چې ما ورځ ما خوب ولیدلو او د نبی علیه السلام خوب وحي وي نبی علیه السلام زموږ ستاسو شانتې خوب نه کسي نبی علیه السلام وایي چې یوه ورځ ما خوب کتو په خوب کې ما ولیدل چې ما ته یو ملایکه راغله چې ما ته وایي چې رسا زه دنیا زه دنیا وطن در باندې وکسم وایي چې کله یې روان کړم په لاره کې قسم چې یو کس ناس دی او یو بل کس غټې غټې ګولې رخي غټې غټې ګولې ډبره تیږه دا رخي یو د سړي ته بل سړي ته په دې سر باندې ولي او د دې د سر ټوټه ټوټه شي ریزه ریزه شي او د تیږه او د ډبره او د ګوله هغه طرف ته وترېیل شي دا کس لاړ شي په هغه ګوله پسې چې واپس یې واخلي او د دې سړي سر چې څو واپس کېږي د دې سړي سر واپس جک جوړ وي او دا عمل ورسره مسلسل کوي نو ما پوښتنه وکړه چې دا څوک دي نو ما ته ملایکه وایي چې مخکې راځه مخکې دا جامه پرېږده چې مخکې ګورم چې یو بل کس ناست دی د پاسه په یو کس داسې یو کس ناست چې د هغې په لاس کې کونډه ده کونډه چنګک د اوسپنې کونډه کونډه خو پېژنې د کوم شای چې بندېږي او تېره خوله یي نو په دې خوله کې ورته ورونه په دې خوله په دې طرف کې ورته واچي دا خوله په څیرې کي رسیر چې دې پرې ته غوږونو پورې ورته دا څیرې کي او د سپګمې په دې طرف کې ورته واچوي ته سره پورې ورته څیري شي بیا د سړی روا بدل شي د بل طرف ته تر څو چې د بل طرف تر بدلیږي دا طرف یې واپس جوړ شي بیا ورسره د دې طرف سره دا عمل کوي مسلسل ورته دا عذاب ورکوي نبی علیه السلام وایي چې ما پوښتنه وکړه ملایکه نشي دا څوک دي ما ته چې راځه راځه وړاندې چې راځي چې یو چې یو سیند دی نهر دی سری وینې دي په دې وینه کې یو سړی دی پکې ډوبېږي کله چې سر وړاندې کې چې روځي خوله خلاصه کې یو کس بل دی نهر او سیند په غاړه ولاړ دی دې سره دومره دومره ګولې دي کاڼې دي ډبرې دي دا ورته په خوله کې وراچوي دا واپس ډوب شي بیا چې خوله راشي او چاته کې خوله خلاصه کې چې چې ساه واخلي نفس واخلي بیا ورته په خوله کې واچي نبی علیه السلام پوښتنه وکړه چې دا څوک دي نبی علیه السلام ته یې چې راځه دا پرېږده وړاندې راځه چې وړاندې راځي ورونه یو بل کس ګوري چې تنور دی په دې تنور کې عظیم شان اور دی په دې اور کې بربنډې ښځې بربنډ نارینه دي او بد بوی هم ترې نه راوځي نبی علیه السلام پوښتنه وکړه چې دا څوک دي حدیث وګه د ورونو ځه پر اکتفا کوو وروسته د هغې نه نبی علیه السلام ته وښودل شول چې ورونو چې نبی علیه السلام دا ستا د امت خلک دي دا څوک دي ستا د امت خلق دي دا ورونو دا د کفارو په باره کې نه دی ستا د امت ګناهګاران دي ښه ګناه یې څه ده ایو نبی علیه اسلام وایي چې دا یو کس چې په دومره دومره ډبرو باندې په دې سر سر باندې ویشتل کېدلو دا یو داسې کس و مختلف روایتونه راغلي دي بعضو کې یو ګناه ښودل شوی په بعضو کې بله خو یو ګناه پکې دا ښودل شوی چې دا داسې یو کس و چې سبایي به یوه خبره واورېدله د دې تحقیق به یې نه کوله چې دا خبره رښتیا ده او که دروغ ده خو دا خبره به یې په مخه به په وطن کې خوراوله سره نن ورونه زموږ ستاسو د چار دی او کنه دی څومره مسلمانان دی یو معمولی غونتې خبرې اورېدلې وي ډیوه ریډیو چې د کفارو ریډیو ده ټول عمر د مسلمانانو خلاف خلاف خبرې کوي یا یو خبره چې تر ودلې په دروغ باندې د جهاد خلاف د مجاهد خلاف د مسلمان خلاف یو بل خبره یا په کلی کور کې یو خبره شوی د پردګۍ څخه خبره انسان نه ډیر ګناونه کیږي دا خبره ورونه په ټول وطن کې نشر شوی وي نور نه دا ګناونه خو موږ روزانه کوو او بل کس نو د چا چې خلت سیرل کېده چا چې سپېژمې د پزې چې سیرل کېده د هغې باره کې چې پوښتنه وکړه چې دا کس څوک دی هغه کې یو روایت کې دا راځي چې دغه کس چې د ماسخوتن منځ نه به ویده کېدلو ماسخوتن منځ نه بغیر به ویده کېدلو ماسخوتن منځ به یې نه کولو په یو روایت کې راځي چې دا غده چغلی خور دی چا چې دې ته ورځه دته یو خبر کوا هغه ته ورځه هغه ته بل خبر کوا چې خپل کې سره اختلاف شي ته خو نن زموږ وطن کې ټول خلک هم دا کیسې دي دا جمع دي دا ګناهونه دا عذاب ورته ورونه دي خلکو ته تیار دی الله رب العزت زموږ ټول مسلمانانو ته نجات ورکړي او هدایت الله رب العزت ټول ته ورکړي ورونه غس کم کس شوی چې په وینو په نهر او په سند کې د ننه له هغه سودخور و چا چې سود خوړلو په سود باندې به یې ګټې کولې نن زموږ په لکونو مسلمانان په سود باندې کاروبار کوي او که نه کوي ټول کاروبارونه نن د موږ تاسو د سود شوي دي وروڼه هغه کم کس چې په دوزخ کې ښځینه او نارینه سره بربنډو بربنډو د بربنډ حالت کې په دې ورونو کې اوړي راوړي بد بوی ده دا نبی علیه السلام ته ملایکه ویل چې دا ستا د امت زنکار خلک دي کوم چې شزینه سره زناوي کې کوم چې د الکانو سره بدکاری ور سره کوي لواطت ور سره کوي دا ستاسو امت خلق دي نورونو دا قب دا عذابونه دا عذابونه د نبی علی السلام د امت د پاره هم دي صرف د کفارو د پاره نه نبی علی السلام یو ورځ په مقبره باندې قبرستان باندې تیر دوه دوه قبرونه ولیدل په دې قبرونو کې الله رب العزت ورته الله رب العزت ورته د وحي په ذریعه باندې حال معلوم کو چې په دې دواړو باندې سخت عذاب دی صحابه کرام ته نبی علیه السلام وایي چې دا دواړه قبرونه والا سخت عذاب دی تاسو ته پته شته د دومره ډېر غټه ستره ګناه هم نه وه کړې دا یو وجه دا ده چې ده به د خپلې جامې به یې خپلې جامې به یې د ګندګۍ نه نه ساتلې بیا د بیر د مافې چې کله قضای حاجت ته به تللو تش قضای حاجت ته نو د هغې هغه څاڅکي به ورته راتلل د ده په جامو به لګېدل خو د ده به د ده خیال نه ساتلو په دې وجه ورته باندې سخت عذاب په قبر کې ورکول کېږي او دا بل کس چې ورته سخت عذاب ورکول کېږي دی به د مسلمانانو منځ کې چغلي کوله چغلي دې ته شیطانت چې تا ته راشي یوه خبره درته وکړي چې هغه خو تا باره کې داسې یي او هغې ته ورشي چې دا خو ستا باره کې داسې چې خپلو کې اختلاف سره زیاتوي نو وروڼو دا خو هغه کارونه دي هغه ګناهونه دي چې زموږ ټول مسلمانان په دې باندې اخته دي الا من رحم ربي مګر صرف هغه چا چې په چا باندې الله رحم کړی کنه اکثره مسلمانان په دې باندې اخته دي ورونو دا ټول عذابونه په قبر کې ورکول کیږي او د قبر ژوند څومره دی ورونو ما درته ویل چې تر څو پورې چې قیامت نه راغلی د قبر د ژوند به همداسې روان وي قبر د تنایۍ ځای دی قبر ورونو حدیث شریف کې راځي چې روزانه د قبر څیرې وهي دا څیرې ټوله دنیا کې څومره کائنات دي ونې بوټي هر شی دي دا ټول یې ناروي صرف یو انسان یې ناروي یو جن یې ناروي پیریان یې ناروي او دا څیرې کوي چې د آدم زویه ای بني آدمه زه د تنایۍ کور یم زه د تنهایی کوریم ځان سره ملګری راوله دلته چې راشې زه تنها دلته به تنها وې دلته بیا جمع نه چې خلکو سره وکوي زه د تیارې کوریم ځان سره رڼا راوړه نورونو د رڼا راوړل د ځان سره ملګری راوړل د ټول عمل دی د ټولو رڼو د ژوند په زرګونو کاله کېدای شي کېدای شي په سلګونو به په چا تېرېږي په چا باندې به د ورځو تېرېږي خال مهم ورونه چې د حیات برزخ کې مجاهد داسې یو شخصیت دی مجاهد داسې د الله یو نیک د الله داسې نږدې بنده دی چې د مجاهد او د شهید دپاره حیات برزخ نشته دی ځکه چې د شهید باره کې راځي چې ان لشهید عند الله ست خصال د الله رب العزت په نس باندې د شهید دپاره شپږ نعمتونه دي دغه نعمتونو کې یو نعمت ورونو دا دی نبی علیه السلام فرمایي چې د شهید چې څنګه د اوله قطره د وینې چې څنګه توی شي ټول ګناهونه الله رب العزت ورته معاف کړي دا یوه دوم دا چې شهید روح چې څنګه وځي روح یې لا وتلی نه چې الله رب العزت ورته د ده مقام په جنت کې ورته مقام الله رب العزت وروښیي وروسته د هغې نه وروڼه بل نعمت دا دی چې کله د شهید شهید شي د روح ووځي وروڼه د بدن یې لا دلته پروت وي کیدای شي چا دفن کړی نه کفن کړی نه کیدای شي لیا په همدغه په خاوره کې خړ پړ پروت وي خو د روح د شهید د روح پرواز وکوي سیده ځي جنت ته قبر ته نه ځي چیرته چې جنت ته سیده روان وي د جنت دروازې ورته خلاصې شي او جنت ته داخل شي په جنت کې الله رب العزت د شهید د روح په یوه شنه مرغۍ کې واچوي شنې مرغۍ دي د شنو مرغیو حواصل یعنې د هغې حنجرې د هغې ججورې په دغه کې الله رب العزت د هغې روح واچوي د شهید روح یی شهید دا زموږ ستاسو ملګري چې دا احمد دی دا محمود دی دا فلانه جان دی دا فلان دی همدغه روح یې په مرغۍ کې الله رب العزت واچوي د شهید بیا د مرغه په شکل کې تسرح من الجنة حيث تشاء دغه مرغۍ په جنت کې وروسته د هغې نه الوزي پرواز کوي چیرته چې وغواړي د جنت دغه بدن لا تر اوسه پورې دلته په ځمکه باندې پروت دی کېدای شي لا چا شخ کړی هم وي خم نه وي خو د ده روح د مرغۍ په شکل کې د یو مرغه په صورت تشنه مرغه په صورت باندې ورونه په جنت کې په جنت کې پروازونه کوي چیرته چې وغواړي مخکې له دې چې قیامت راشي د جنت رزقونه خوري او چې کله خو وګرځي دغه نه ورسته واپس راځي عرش دی د الله رب العزت عرش دی د دې عرش لاندې ورونه قنادیل دي قنادیل هغه ستر ستر ستر ستر لیټونه کم لیدلی چې راځوړن دي د د پورې وطنونو کې چا لیدلی غټ یا د کیزو وطنونو کې ستر ستر لیټونه وي غټ غټ لیټونه وي دا سره ځوړن دي په هغې کې که تاسو کتلي د مرغه په دې دنیا کې هم د مرغه عادت دا دی چې ځوړند شی کسي چې چېرته شی ځوړند وي په هغې کې کښېني په دې پنجرو کې هم څوک چې مرغان ساتي ځوړند هغې ورته جوړ کړی وي ځکه چې دا د مرغه طبیعت همداسې دی د هغې مزاج همداسې دی ورونو دا شهید به هم په جنت کې ګرځېدلو نه وروسته به راځي دغه سرو زرو د سونې قنادیل چې راځوړند دي په د عرش لاندې په دې کې به کښېني بیا چې کله زړه وغواړي چې د کم ملګري سره شهیدان چې د دنه مخکې شوي صحابه کرام دي انبیا کرام دي څوک چې په جنتونو کې مخکې نه مخکې موجود دي دغه طرف ته ورونه پرواز کولی شي ملاقاتونه کولی شي ته ورځ د قیامت پورې په زړه باندې به هیڅ غم نه وي هیڅ هم او غم به نه وي صرف یو غم به وي په زړه کې هغه دا دی چې د خپلو خپلوانو ته څوک د حال اطلاع ورکړي چې زه سخت په مزو کې یم د الله په لاره کې چې څوک قتل شي مړه شي شهیدان شي هغې ته مړه مه وایئ بیا نبی علیه السلام د هغې زوی راوغوښتو چې کله ستا پلار شهید شو او هغه سره نور ملګري هم شهیدان شول نو لاړل جنتونو ته نو الله رب العزت د شهیدان راوغوښتو چې شهیدان وغواړئ څه غواړئ هغه وی چې موږ نور څه وغواړو د دې نه ستر نعمتونه نه بیا هم چې څه په زړه کې څه غواړئ وغواړئ هغه وی چې موږ دا غواړو چې واپس لاړ شو دنیا ته ولې چې واپس وجنګېږي بیا هم شهیدان شو ځکه د شهادت کې چې کوم خوند و د شهادت وخت کې هغه خوند اوس نشته دی غواړو چې دا خوند بیا وګورو دا درجې هم نورې بلند شي نو الله رب العزت ورته وفرمایل چې شهیدانو زما بندګانو دا خو زما فیصله ده ما مخکې کړې ده چې کله یو کس مړ شي بیا به دوباره دنیا ته نه ځي دا کار نه کیږي بل څه وغواړی هغه ویل چې بل څه بیا دا غواړي چې زموږ خپل خپلوانو ته اطلاع ورکړي خپل خپلوانو ته خبر ورکړي چې په موږ پسې خپه کېږي نه موږ ته الله رب العزت نعمتونه راکړي دي خوشحالۍ دي او ورته او چې زموږ د خپلو خپلوانو ته ووایي چې ګوره چې د جهاد لیار پرې نږدی د شهادت لیار پرې نږدی چې د دې نه د کامیابۍ او د دې نه د بلندۍ بله لیار نشته ده نو الله رب العزت ورته ویلی چې چې دا زما په ذمه دی دا اطلاع زه ورکوم که څوک نن وایي چې زما ورور شهید شو چې دغه به څه حالت وي هلته د قرآن د آیات ووایي الله رب العزت دغه سره هم دا معامله کړې چې کومه معامله چې دغه صحابي سره کړې ده په قرآن کې الله رب العزت آیتونه هم دې لپاره رالیږي یو آیات راولیږي ته ورځ د قیامت پر بیا دغه تعلیم خلکو ته ورکول کیږي چې د شهید مقام بدایي د مجاهد مقام بدایي نورونو دا د قبر د مرګ نه وروسته چې کومه معامله کیږي وګوره چې شهید ته وګوره شهید ته وګوره او عامو خلکو ته وګوره عام خلک ځي قبر ته قبر ورته اول خپله یوه غېږ ورسره میلاووي بیا ورته ملایکې راځي پوښتنې ترې نه کوي د شهید نه څوک پوښتنه هم نه کوي صحابي او صحابي راغلو د نبي علیه السلام نه پوښتنه وکوله چې یا رسول الله ما بال شهید لا یفتن فی, فی, القبر یا رسول الله دا شهید نه په د قبر کې پښتنه ولې نه کیږي د ټولو نه پښتنه کیږي د عالم نه کیږي د ولی نه کیږي د نیکو خلکو نه کیږي د بدو خلکو نه کیږي صرف د شهید نه نه کیږي ولې نه کیږي تنه نبی علیه السلام ورته فرمایل کفا ببارقه السيوف على راسه فتنه اے صحابه کرامو د مجاهد د مرګ نه مخکې د شهادت نه مخکې امتحان ورکړی دی دا سوال جواب خو چې په قبر کې کیږي دا خو یو امتحان دی او الله رب العزت په خپل بنده باندې دوه امتحانونه نه راوړي د انسان لپاره هغه امتحان کافي دی کوم امتحان چې د مرګ نه مخکې شهادت نه مخکې د په دنیا کې ورکړی کفا به بارقه السیوف چې د په سر باندې به د په سر باندې به تورې پړقېدلې د په سر باندې به تورې شرنګهار و هغه فتنه ورته کافي ده هغه امتحان ورته کافي ده لکه په اوس زمانه کې ورونو اوس زمانه کې تورې نشته په اوس زمانه کې جیټ تیاری دي په اوس زمانه کې د جټ تیارو چې کم ژغ دی هغه د تور نه وو په اوس زمانه کې د ډرون ژغونه دي په اوس زمانه کې د توپ ژغونه دي د په توپ ژغونو کې چې انسان یو شهید لاړ شي شهید شي هغه ته به ملایکه سوال جواب د پاره نه راځي ځکه هغه امتحان ورکړی دی د دې د شهادت نه یو غنټه دوه غنټه مخکې چې مسلسل ور باندې جازونه شوریدل او توپ ورته درزیدل دغه دمار او دغه درزار دا هغې دپاره دا سوال جواب کافي دی هغې دپاره دا امتحان کافي دی په قبر کې بیا څوک ملایکه ته ملایکه ورته نه رسي چې ستا رب څوک دی هغه خپل رب ته امتحان ورکړی دی نو ټول خلک ورونه په قبر کې به کښېني قبر ورسره خپل استقبال هم کوي ملایکې به هم راځي امتحان به هم اخلي هغې نه وروسته د خپل ګناه مطابق ورته سزاګانې هم ورکول کېږي شهید دی د ټولو نه د دې ټولو نه مستثنا دی د دې هر څه نه معاف شوی دی د شهادت نه وروسته یې روح ځي جنت دروازې ورته راخلاصيږي او په جنت کې به ورونه د د مرغانو په شکل کې به ورونه په په جنت کې په جنت کې به ګرځي او بیا به انتظار دی ته چې قیامت ورځ به کله راځي په هغې باندې ورونه د زرګونو وخت د زرګونو کاله چې کېدای شي پاتې په سلګونو پاتې د قیامت ورځې ته دا په ده باندې ورونه ډېر کم تېرېږي دا په ده باندې د لحظاتو په شکل باندې تېرېږي او ورونه چې بیا کله د قیامت ورځ راشي د قیامت پر ورځ باندې د ټول خلک به د خپلو قبرونو نه اوچتېږي د شهید جسد چې پرځه کې چېرته ټوټه ټوټه شوی چېرته په فدایي حمله کې ریزه ریزه شوی دا به ټول الله رب العزت را جمع کړي او د روح چې الله رب العزت په مرغۍ کې اچولی دی دا مرغنه به یې راواخلي واپس به یې د روح ته ور داخل کړي او بیا به د انسان په خپل جسم سره ټول خلک به دنیا د حشر میدان ته روان وي بربند به روان وي د چا به جامې نه وي نبي علیه السلام فرمایي دا به ټول د حشر میدان ته په دې حالت کې روان وي پنځوس زره کاله به د الله رب العزت په دربار کې خایفین خایفین یریدونکي د ډر په حالت کې به ټول لړزېږي چې ما سره به څه معامله کېږي پنځوس زره کاله به په خپلو خولو کې هر سړی ډوب وي څوک به د چا به شنګرو پورې دی چا به زنګانونو پورې چا به نامه پورې دی چا به خولې پورې په هر سړی به په خپلو خولو کې پټي وروڼو په دغه مقام کې هم په دغه ورځ باندې هم وروڼو چې هر سړی به وایي چې نفسي نفسي ای نفس زما ای زما ځانه ما سره به څه کوي پلار ته ورشې پلار هم درته وایي چې نفسي نفسي لرې کېږه رانه مور ته ورشې چې هغه هم درته وایي چې نفسي نفسي وروڼه چې کله حساب کتاب شروع کېږي حساب کتاب د سړي به نیکۍ نیکۍ او بدۍ به سره برابرې شي تله ده په تله باندې تله کېږي دلته یوه طرف ته به نیکي یوه طرف ته د انسان بدي وي دا به سره برابرې شي نیکي به هم کړي بدي به هم کړي د یوې نیکۍ ضرورت وي د یوې نیکۍ ده ته پلار ته به ورشي چې پلاره صرف یوه نیکي راکه یوه نیکي راکه کنې دوزخ ته څمه دا یوه نیکي راکه چې زما په دې تله د نیکۍ په تله کې ولویږي چې دا درانه شي چې الله فیصله وکړي چې ځه جنت ته ځه پلار به ورته وایي چې خپل کار کوه څه نفسي نفسي یو نیکی پلار نه درکوي مور یې نه درکوي نن هغه مور پلار چې نن ما تا جهاد نه رامنې کوي یا په زورونو باندې یا په څیرو په ژړا باندې او یا په شعراو باندې موږ نه پرېږدي جهاد ته ورونو هغه پلار او هغه مور به په ورځ د قیامت یوه نیکي ما تا ته نه راکوي په دغه ورځ کې ورونه په دغه ورځ کې به شهیدان بغم خلق وي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو په دې باندې څه خوف وي ولا هم يحزنون او نه به دوی ډاریږي په دغه حالت کې ورونو حدیث شریف کې راځي چې څه خلق به راشي د صفونه به سره څیري صفونه به ټول ولاړ ټول عالم د ټول ځمکه حشر میدان به شوریږي سره په دې حالت کې بعضې خلک راشي صفونه به څیري څیري څه مطلب لکه په کوم ځای کې چې ډېر زیات رش وي بعضې خلک مخکې تلل غواړي نو هغه د تللو دپاره څه کوي د خلک سره بېلوي لیار ځان ته خلاصوي ملایکې به مخکې لیار به ورته خلاصوي لکه په دې دنیا کې چې غټ غټ خلک روان دي د خلک ورته لیارې خلاصوي ملایکې به د شهیدان ته داسې لیارې خلاصوي نو دا ټول خلک به حیران شي چې په دې ورځ باندې خو ټول خلک نفسا نفسي چغې وایي ټول سړی وایي چې یا نفس زما نفس سره به څه کېږي دا دومره بېغمه خلک څوک دي د خپلو ګوتو په سرونو به داسې ودرېږي کسې به چې ویې ګوري چې څوک دي چې ګوري چې خلک دي اسلحې په اوږه باندې ایښي دي د چا تورې په اوږه دي په اوس زمانه کې ورونه تورې نشته په اوس زمانه کې زړکۍ دي راکټې دي کلاشنې دي دا به یې په اوږه باندې او ټول وطن باندې به یې وینې پر روانې وي ځکه په دې دنیا کې چې شهید مجاهد چې کله شهید کېږي خو یا به په سر لګېدلی یا په سینه لګېدلی یا په بم باندې ټوټه ټوټه نو دا وینې به ترېنه څاڅي بهیږي او د عرش طرف ته به روانې ملایکې به ورته الله را خلاصوي نو خلک به پوښتنه وکړي دا دومره بېغمه خلک څوک دي ملایکې به ورته وایي چې دا د الله په لاره کې قتل شوي مجاهدین دي چا چې چا چې په دنیا کې شهادتونه ورکړي دي چیرته روان دي بېغمه دا وایي د الله رب العزت عرش لاندې سوری دی سوړ یخ سوری دی هغه سوري هغه سوري لاندې څي هلته کښېني چې د حشر په میدان کې د الله رب العزت عدل او انصاف وګوري چې خلکو سره څنګه حساب کتاب کوي نورونه په هغه ورځ باندې په هغه مقام باندې په هغه مقام کې هم د شهید برابر څوک نشي کېدلی شهید د ټولو نه پورته وي اول انبیا وي انبیا کرام د انبیا کرام نه وروسته بیا شهیدان دي وروسته سمدلاسه ورپسې چې کوم چې کوم کوم مقام مقام دی هغه بیا د شهیدانو مقام دی چې د هرې زمانې شهیدان یي وروسته د هغې نه به وروڼو کله چې حساب کتاب وشي څوک جنت ته څوک دوزخ ته وروڼو شهیدان الله رب العزت ټول جنت ته بوځي الله رب العزت ورته ګناهونه مخکې نه معاف کړي دي کله چې یو وینه وینه اولنۍ قطره توی شوې ده د هغې سره ټول ګناهونه معاف شوي دي د هغې جنت ته چې ورونه بیا کله داخلیږي په جنت کې ورونه یوه درجه نه ده په جنت کې سل درجې دي نبی علیه السلام فرمایي ان فی الجنة لمئة درجه اعدها الله للمجاهدین فی سبیله الله رب العزت په جنت کې سل درجې جوړ کړې دي بین کل درجتین کما بین السماء والارض د هر دوه درجو ترمنځ لکه د ځمکې د اسمان فاصله ده الله سل درجې جوړ کړې دي د هر دوه درجو ترمنځ څومره فاصله ده لکه د ځمکې د اسمان چې څومره فاصله ده دومره فاصله په دومره فاصلو باندې دومره درجې دي دا چاته الله رب العزت تیارې کړې دي عدها الله للمجاهدین فی سبیله الله رب العزت دا درجې برابرې کړې دي تیارې کړې دي هغه مجاهدینو ته کم مجاهدین چې د الله رب العزت په لاره کې جهاد کوي ورځ د قیامت باندې ورونو یو مجاهد په لسمه درجه کې څوک په شلمه په درشمه کې څوک په سلمه درجه کې کېدای شي دا سوال چاته پیدا شي چې د درجې په جنت کې دا خو ټول شهیدان کېږي ټول مجاهدین دي دا فرق ولې دی ورونو ورونو فرق په اخلاص فرق په عمل کې یو مجاهد صرف فرض مونږ کوي او جهاد کوي او په یو درجه کې یو مجاهد د دې لار تر ځي قران تلاوت هم کوي سنت باندې برابر هم دی تهجد منځونه هم کوي نفلونه هم کوي روزي هم نسی نو نیک کارونه هم کوي هغه دغه درجه پورته کیږي نورونه داسې فکر وکوي چې د جهاد او د شهیدانو د مجاهد د فضیلت په باره کې د قرآن او د حدیثو په رڼا کې موږ د بحر نه صرف یو قطره راوچته کړه دا د بحر نه یوه قطره ده که نه نو په ورځو ورځو د شهیدانو د شهیدانو او د مجاهدینو د جهاد په فضایلو کې چې که کښینو خبرې وکړو ورونه دا یو کتاب وکسئ ده د زرو نه زیاتو صفحې کتاب دی دا صرف او صرف د مجاهدینو په فضیلت کې لیکل شوی دی دا صرف یو کتاب دی نو ما صرف یو نمونه تاسو ته وړاندې کړه ورونو چې دغه مقام د مجاهد دی راشي ورونو لږ سوچ وکړو د یو څو د یو سکند دپاره د ځان سره محاسبه وکړو د ځان سره حساب کتاب وکړو چې د دومره غټو فضایلو نه وروسته د دومره عظیمو فضایلو نه وروسته دا چې ورونو هر چا ته مرګ مخکې را روان دی ژوند هر چا در باندې تېرېږي ورونو که په کور کې کښېنې هم در باندې تېرېږي که په دغه ځنګلونو کې کښېنې هم در باندې تېرېږي که ښه وخورې هم در باندې تېرېږي او که وچه وخورې هم در باندې تېرېږي ورونو که په غریبۍ کې ژوند تېر کې هم در باندې تېرېږي او که په خانۍ کې تېر کې هم در باندې تېرېږي یوه ورځ به ته هم مرې هغه مجاهد چې د الله په لاره کې ټوپک اخیستی هغه به هم مري خو د ځمکې او د اسمان فرق به وي په دې ژوند کې هم د ځمکې او د اسمان فرق دی ته په کور کې ټوله شپه عبادت کوه مجاهد دې دلته په دې لاره کې ویده کېږي ستا د ټولې شپې عبادت د مجاهد د خوب سره نه دی برابر او که دا مجاهد په دې دیار کې بیا د شپې خوب هم ونه کولو د شپې حراست او پیره وکوله یا د شپې عبادت وکولو د دې مقام خو د ټولو دنیا عبادتونه چې راټول کړي د مجاهد عبادت ته نشي رسېدای بیا سبا ورځ وروڼو تا تم مرګ را روان دی مجاهد تم مرګ را روان دی ته په هغه طریقه باندې مرې لکه په کومه طریقه باندې چې بیان کړې ده مجاهد په هغه طریقه باندې مري سبا به ته قبر ته روان وي په قبر کې به حیات برزخي د سوال جواب وي عذابونه وي مجاهد به د روح وتلو نه وروسته د جنتونو کې به خپلې مزې کوي نورونو نن به کم عاقل انسان وي دا به کم عاقل د چا چې په دې سر کې په دې کوپړۍ کې عقل موجود وي دماغ یې موجود وي جک جوړ وي ریغ سړی وي د دې نه وروسته مغه ووایي چې یاره نه جهاد زه نه کوم زه یو بل چاره کوم ورونو دا بیوقوفي به نه ده چې دومره فضیلتونه موږ ته ملاو شوي دي ورونو بیا موږ څوک یو موږ هغه خلک یو چې د سنګر او د جهاد په ځمکه باندې ناست یو په داسې ځمکه باندې ناست چې څلور طرفونو ته زموږ ستاسو جهاد روان دی دلته د جهاد ته د تګ دپاره ګنټې نه پکار کیږي منټونه پکار کیږي صرف منټونه لس منټه پنځه منټه شل منټه چاته دوه دوه منټه پکار کېږي دا دای دی دا ورسره د کور د کور د څنګ سره د مجاهدینو مرکز دی چې نن هم ورونه په دغه ځمکه باندې چې انګرېز تا ته په پنځو کیلومترو لسو شلو کیلومترونو کې پروت دی بلکې لس پنځلس کیلومترونو کې نه دی پاتې نه دی پروت شپه او ورځ د هغې جا ستا په سر باندې دی ستا سره دی ستا سره جوخت بلکل د کور سره د هغې کور مرکز لګېدلی دی ټوپک تا سره شته ازادي تا سره شته غرونه تا سره شته ځواني تا سره شته قوت تا سره شته هر څه در سره شته هیڅ مجبوري نه لرې هیڅ مجبوري نن هم ورونه ته په خپل کټ کې مړ کېږې د ښځې په شان نن هم ته ورونه د دښمن په ګولۍ باندې نه مرې والله افسوس دی ورونه افسوس که ژاړئ که ژاړو راځئ په خپل حالت باندې وژاړو په خپل حالت باندې نادم شو چې څومره بدبخته خلک یو موږ چې د مجاهدینو مرکزونه زموږ ستاسو په کلي کې د ننه دي او موږ د جهاد نه محروم یو موږ د جهاد په لاره کې نه راوځو موږ تر اوسه پورې یو ډز نه دی کړی زموږ ستاسو په وطنونو کې په وطنونو کې انګریزان آزاد ګرځي په هوا کې په آزاد ګرځي په ځمکه کې په آزاد ګرځي وروڼه مثالونه ته ضرورت نشته صرف دغه غر دی دا د دې غرت دې طرف ته ته ناست یې هغه ته که د اوس در باندې راغله بیا به دلته ته نه وې نن وروڼه د دومره فضیلتونو نه علاوه ورونو دغه فضیلتونه چې نن ما تاسو ته یو قطره پیش کړه دغه فضیلتونه نن د مسلمانانو د امت اسلامي لرې لرې خلک څوک چې په امریکا کې ناست دي مسلمانان څوک چې په خلیج کې په دوبۍ او په قطر او په سعودي په لرو لرو وطنونو کې په ډېر ښکته وطنونو کې د پاکستان طرف ته پنجاب او سند لرې لرې وطنونو ډېر داسې خلک ورونو د فضایل وار فضایل وایي سترګو نه یې اوښکې تویېږي تمنا کوي چې یا رب داسې ځای ته به زه کله ورسېږم یا رب ما داسې ځای ته ورسوه ورونو ویزې خلک اخلي د څلور پنځو ملکونو هغه جرمني نه را روان وي د ترکیې نه را روان دي د ترکمنستان نه را روان دي تاسو په خپلو سترګو ګورئ په خپلو سترګو د خلک ګورئ د خلک ولې راځي دلته ورونه داسې فضیلتونه خلک لیدلي دي په دې جهاد کې خلک عزت لیدلی دی خلکو ته پته ده سبا زه مرمه سبا به قبر ته ځمه عذابونه دي هلته د دې نه د نجات یوه لاره دا ده چې د جهاد په لاره کې څومره مختصره لاره ده څومره د خوند او د مزې لاره ده ورونه خلک د هغه ځای نه په لکونو لکونو پیسې خرچ کوي خپل جایداد خرچ کړي مکمل تر څو پورې یوه ویزه پرې واخلي یو پاسپورټ پرې واخلي او یو لیار لیار ځان ته درې درې میاشتې ورونو داسې داسې مجاهدین هم دي چې د افغانستان جهاد ته درې میاشتې څلور میاشتې پر روان دي چېرته په پښو څي بیا قید شي تاسو باور وکړئ چې داسې خلک هم شته څلور کاله څلور کاله وروسته جهاد ته رارسېدلي دي رسي رسي په یو وطن کې ونیسي بیا یو کال یو نیم کال بیا په قید کې وي بیا چې کله راوځي بیا کوششونه لیارې ځان ته کسي بیا یې ونیسي درې څلور کال وروسته چېرته جهاد ته راوتلي جهاد ځمکې ته رارسېدلي نن ورونه زما او ستا خوشبختي ده چې جهاد نن زما او ستا په ځمکه باندې ده خلق تمنا کوي چې دلته راشي په لکونو روپۍ خرچوي ته په لکونو روپۍ هم مه خرچ کوه لس روپۍ هم مه خرچ کوه صرف دومره وکړه چې ټوپک په اوږه باندې راواخله روډ ته راووځه ورونه په لس منټه کې د مجاهدینو یو ګاډی در باندې تیریږي په کلی کې د دننه د مجاهدینو مرکز موجود دی امیر موجود دی مأمور موجود دی جنډه موجوده ده سنګرونه موجود دي ټوپک موجود دي نن هم سړی په کور کې ناست وي د خپل ښځینه سره ناست په خپل دکاندارۍ کې ناست په خپل مزدوره کې ناست خپل ویزې اخلي بهر ملکونو ته څي ورونه د دې نه غټه بدبختي والله کوي غټه بدبختي ده نن د الله رب العزت نه توبه وباسه چې یا رب نعمتونه دې راکړي زه څنګه بل وطن ته روان یم زه حیران ورونه په دې باندې چې ډېر د دې وطن ډېر داسې خلک وینم چې دلته شهادتونه تقسیمیږي الله رب العزت د جنت ټکټ درته مفته صرف صرف یو څو سکنډه جنګ وکوه یو څو سکنډه او د ټول درزهاره توپې هر څه په خپلو سترګو باندې ګورې تماشه یې کوې ګورې چې مجاهدین ستا د کور مخې ته ډاټسن یې تېرېږي دومره نه شي کولی چې ډاټسن ته تم ور وخېږي لاړ شي صرف یو ګنټه جنګ وکوه د الله په لار کې چې جنت الله درکړي نورونو بدبختی به نن به بدبخت هغه انسان چې په دغه وطن کې اوسیږي او د جهاد نه محروم وي فلهذا راځي ورونو د الله رب العزت شکر ادا کړو چې الله رب العزت موږ په داسې وطنونو کې را پیدا کړي چېرته چې د جهاد جنډه لکه ده چېرته چې د جهاد دپاره خلک د دنیا مسلمانان ورته راځي د دنیا مسلمانان تمنا لري چې د ځمکې ته ځان راورسوي ورونو دا به زموږ ستاسو بدبختي وي چې د دومره فضایلو اورېدل نه وروسته بیا هم په کور کې کینو یا د جهاد نه شاته کینو په دې باندې اکتفا کوو ورونو په اخره کې ورونو دلته یو بله خبره همدا کوو چې د جهاد خپل احکام هم شته د جهاد خپل آداب هم شته نو دغه آداب د هغه احکام تر څو پورې دغه کم جهاد چې موږ کوو د کم فضایل هم چې وویلې دغه فضایل ته پوره پوره الله راکړي د دې لپاره ورونو د جهاد څه آداب دي